علیه وسلم او د قران کریم شو داسې تخویف او بشارت بیان شول نو اوس جواب دی د یو شبهې په باره د قرآن کریم کې نو دې آیت کې جواب دی د شبهې په باره د قرآن کریم کې دو اقوال دي نو بصرینو پر آیات کې یو قول لهم بصرینو داره چې هر کله مخکې مثالونه بیان شول قرآن کریم کې نو یهودو او دغسې نورو بې دینه خلکو د الله تعالی د کتاب مخالفینو هغې اعتراض وکړ وای دا دا قران کریم د الله تعالی کتاب نه دی وای ځکه چې په دې کې مثالونه دی الله تعالی خو مثالونو ته محتاج نه دی نو څنګه دا د الله تعالی کتاب دی که دا د الله تعالی کتاب به نو دې کې به مثالونه نه ذکر شوي ځکه الله تعالی خو مثالونو ته نه دی محتاج او دا اعتراض يهوديانو کړو امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی دی په اتقان کې وای دا قول په اعتبار د سند سره قوی دی دا خبره قوی ده مخکې دوه مثالونه بیان شول یو مثال له منافقانو بل مثال له کافرانو یهود هم پای کې داخلو نو دغه وجه نه يهوديانو دا اعتراض وکړ دا بهتره خبره ده دې دې کې دا خبره صحیح ده په اعتبار د سند سره قوي ده دویم قول مفسرینو ذکر کړی دی وای کله چې مکی صورتونو کې د عنکبوت او د ذباب وغیرہ ذکر شو د جولاګي د ماشي وغیرہ نو د مکی مشرکانو اعتراض وکړي دا د الله تعالی کتاب نه دی ځکه چې کدا د الله تعالی کتاب ونه پدې کې د ماشي ذکر ولې کیږي پدې کې د جولاګي و غیره ذکر ولې کیږي دا دویم قول لرم په سرینو خو لیکن دا قول په اعتبار د سند سره ضعیف دی اولنۍ خبره ډیره زیاته بهتره امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی تفسیر کبیر کې او اعتراض هر چا جی کړی دی او هر څوک یې جی کوي تر د قیامت پورې خو جواب یې نو سر څوک چې اعتراض کوي د کم ځای چې او د کمې علاقې او د هرې ژبې سره تعلق ساتي خو چې اعتراض کوي د قرآن کریم په واره کې چې په دې کې مثالونه ولې ذکر شوي دي نو دې آیات کې د هغې جواب ذکر شوی دی په بیان د حکمت د مثال سره حاصل د جواب دا دی صحیح ده الله تبارک تعالی خو مثال ذکر کولو ته محتاج نه دی خو لیکن مخاطبین د قران کریم هغه په پویا کولو کې په پویدلو کې مثالونو ته محتاج دي الله محتاج نه دی خو د قران کریم چې کم خلق مخاطب دي نو هغه په پوی د قران کریم کې مثال ته محتاج دي مثال باندې مسله واضح کی وضاحت پر راځي تفصیل پر راځي نو دیو جن الله تعالی مثال ذکر کړي دیو جن نه چې الله تعالی ته محتاج دی انسانان او مخاطبین د قران کریم مثال ته محتاج دي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوده ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی شرم او حیا نه کوي ان یضرب مثلا چې بیان کیو مثال ما بعوده په ماشی سره فما فوقها یا زیات دغینه د دې کې لا استحیی لفظ ذکر شوی دی مفسرین لیکلی دي يهوديانو اعتراض کړو یا مشرکانو اعتراض کړو نو هغه په خپل اعتراض کې دا ویلیو چې آیا الله تعالی حیا او شرم نه کوي چې مثالونه ذکر کوي په قرآنی کریم کې نو دا هغه مطابق جواب راغی لا یستحی الله تعالی د دین شرم نه کوي الله تعالی حیا نه کوي د بیانولو د مثال نه الله تعالی مثالونه بیانوي حیا صفت د الله تعالی دی د الله د پاره چې په کم کیفیت باندې ثابت دی نو په هغه طریقه او په کیفیت باندې د الله تعالی د مخلوق د پاره نه ثابت دیو جنا د صفت د الله تعالی لپاره ثابت دی نفین او اثباتن دوه ثابت دی کما یلیق بشانی بس دا خبر وکوي ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي الله تعالی شرم نه کوي ای یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال نه یو قول لم پسرینو داره چې ای یضربا په معنا د ایو بینه سره دی یو قول لم پسرینو داره یو معنا دغه شوله ای یضرب مثلا ایو بینه مثلا چې بیان کې الله تعالی مثال الله ته دین حیا او شرم نه کوي په دې کې د حیا او د شرم سری د ډیرو حیواناتو نمونه راغلي دي یو دیرش اجناس د حیواناتو بیان شوی دي قرآن کریم کې یو دیرش اجناس بیا په هغې کې یو نکته دا ده چې قرآن کریم په اول کې یعنی دی صورت کې صورت البقره کې د ټولو نه وړوکې بعوزه ده او بل بق ده دواړه په کلام عربی کې ماشی لپاره استعمالیدلی شي خو فرق علما کرامو ذکر کړی دی خازن تفسیر کې او دغه سه لسان العرب کې دا تفصیل به کړی دی چې بعوزه وړو ماشته ویل کی او بق غټو ماشته ویل کی بیا پکې نقطه سره دی دی کې الله تعالی لفظ ذکر کړی دی د بعوزتن وای لفظ د بعوزی ذکر شوی دی د ډیر تقلیل او د ډیر تحقیر د پاره ذکر شوی دی دا یو معمولی شی دی علامه د میری رحمت الله علیه په حیات الحیوان کې لیکلی دی وای بعوزه په شکل د هاتی باندې دی خو د هاتی نه اندامونه زیات دي د هاتی څلور خپې دي او یو یې خړتوم دی یوه لکۍ ده او د ماشي یوه یې شپږ خپې دي دوه خپې د ماشي زیاتې دي د خړتوم نه او د هاتی نه او د ماشي وزر شته دی څنګونه شته دی او د هاتی وزر نشته دی بل فرق داره چې د هاتی خړتم هغه کوټلی دی او د ماشي خړتم هغه ډډ دی دیو جنا کله داسې وشي چې الله تبارک تعالی ول ډیر عجیبه خلقت ورکړی دی تفسیری خازن والوی عجیبه خلقت د الله تعالی په دی باندې دی چې دغه انتهایی د خړتم انتهایی نرم دی بیا هم په یو مضبوط سرمن د هاتی کې ماشه څومره دی او هاتی څومره دی د هاتی په سرمن کې د غلشه ورکی د خپل خلطم ورکی یا د میخ یو یا د اوخ چې څومره مضبوطه سرمنه ده هغه وچی چی او ډیر کار ته داسې هم شوی ده چې د ماشی د چیچلو د وجې نه هاتی یا اوخ یا میخ او غیره دمړه شوی هم ده خطرناک اولان کې کله چې یو ماشه مړ کوي په قلاره باندې بیا د خړتم ته وګورئ دومره نرم دی چې معمولی نرم لکه انتهایی زیات نرم دی د تار نه هم ډیر نرم بیا هم په سرمن کې ورکی او د هغې نه وینه راکاږي بیا ابن جریر رحمت الله علیه لیکلی دی تفسیر تبری کې یو بهترینه خبره کړې ده هغه خبره دا ده وای چې الله تعالی مثال په بعوضی سره ولې ذکر کړی دی په ماشی سره وای ماشه په دنیا کې ماشه یې کله وږی نو دا ژوندی او کله چې د ماشی خېټه ډکه شي د چا د وینې نه نو بیا دا مړ کیږي د ماشی دومره عمر نه کله چې ماش یې ځان پوره موړ کړي د چا په وینه باندې نو یې دا مړ شي نو دغسې په اکثري توګه باندې په دنیا کې کله چې څوک د دنیا په مال باندې موړ شي نو د هغه زړه حیات روحاني د هغې نه ختم شي چې کله وږی نو په حیات روحاني باندې سنبال وي زړه یې بلکل برابري د الله تعالی دین سره لګېدلی ولیکن کله چې یو انسان موړ شي په دنیا باندې زړی د دنیا نه غافل زړی د الله تعالی د دین نه غافل شي دنیا سره ولګي نو زړی مړ شي لکه سرنګ چې هغه ماشه موړ شي نو دغه سي بیا هغه مړ شي د هغې زندګي نه نو دغه سي کله چې انسان وګي او په دنیا باندې ډیر زیات موړ نه نو د الله تعالی د دین سره تعلق زیاتی زړی ژوندی او کله چې دا په دنیا باندې موړ شي نو د ده زړه مړ شي غافل شي او حیات روحاني پکې ختم شي ظاهري ژوند به پکې خو حیات روحاني وای ان الله لا یستحیی یقینا الله تعالی حیا نه کوي شرم نه کوي ایذر او مثلا چې بیان کیو مثال ما بعوزتن فماشی سره یا دویم معنی ایذر او مثلا چې وګرځي یو شی مثال لپاره د بل شي ما بعودتن د ماشي په ماشي سره فما فوقها فما فوقها د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې وایي وایي د فوق نه مراد چې دی وایي فوقیت دو قسمه دی یو فوقیت دی په جوسه کې یعنی زیاتوالی نو د ماشي نه زیات څه شی دی دا نور حیوانات چې مې د کوم ویل یو دیرش انواع قرآن کریم کې بیان شوي دي نو دا دیرش انواع نور د ماشي نه غټ دي فما فما فوق فوقیت یا په زیاتوالي کې مراد دی یا زیات دا غینه په جوسه کې لکه دا نور حیوانات شول دویم قول مفسرینو ذکر کړی دی چې فما فوقها فوقیت په کموالی کې مراد دی دا غې نه زیات په کموالی کې دا غې نه زیات په کموالی کې په وړوکوالی کې او هغه سره وزر د ماشي د ماشي وزر ته مراد دی ای کله به الله تعالی مثال ذکر کوي د ماشي نو کله به الله تعالی د ماشي نم د کم شي مثال ذکر کوي لکه وزر د ماشي شو او دا دوی متوجه چې کم شوی ده یعنی زیات اوچت دا غینه په کموالی کې زیات دا غینه په کموالی کې دا توجیه بهتره ده او دا ځکه بهتره ده چې قرآن کې د احادیثو نه هغه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا مثال چې ذکر کړی دی نو لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا منها کافرا شربتما که چرته د الله تعالی په نیز باندې د دنیا دومره قدر و قیمت وی لکه د ماشي د وزر امره نو کافر ته به الله تعالی یو ګوټو بم نه ورکړي خو د الله تعالی په نیز باندې د ماشي هیڅ قسم د دنیا هیڅ قسم قدر و قیمت نشته دی دیو جنا کافران هم پکې اری خری لګیا دي خوري او مسلمانان هم پکې لګیا دي ځکه د الله په نیز باندې د دنیا قدر و قیمت نشته دی که دا یو قیمتي شی نو الله تعالی به کافرانو ته نه ورکړی او دغه سي حدیث کې راځي لو ان اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم اجتمعوا على اتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملکی جناح بعودة د الله تعالی پیغمبر وای چې الله تبارک تعالی فرمایي که ستاسو اولنی او ورستنی ستاسو مړی او ژوندی دا ټول لا جمع شي په یو د پرهیزګار بنده په زړه باندې نو زما په بادشاهۍ کې به جناح بعودتین په مقدار د ماشي د وزر باندې هم زیارت رانولي نو جناح بعوزه دا په حدیث کې ډېر راغلی دی نو دې ځای کې اوس معنا دغه شوله دو معنی شولې ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي یزرع مثلا چې بیان کیو مثال ما بعوزه په ماشي سره فما فوقها یا زیات داغې نه په جوسه کې یعنی غټ لکه دا نور مثالونه شول چې قرآن کریم کې بیان شوي دي یا فما فوقها یا زیات داغې نه په کموالي کې په بدن کې د ماشي د هغې نه هم کمی الله تعالی کله دغه مثال ذکر کوي نو په دې کې هم څه شرم نشته دی لکه د ماشي وزر شو لفظ د فوق په قران کریم کې یو سلوي کرت راغلی دی فوق لفظ قران کریم کې فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا اول جواب مخکې بیان شو چې بده کې هیڅ قسم شرم نشته چې الله تعالی مثال بیانوي ځکه الله تعالی خو مثال ته محتاج نه دی بلکې بندگان مثال ته محتاج دي اورنې جواب دغه شو دویم جواب اوس په دې کې ذکر کیږي چې مثال له سره پاره الله تعالی دغه تفصیل بیانوي فاما الذين امنوا فساغسان چې ایمان راوړل دي فيعلمون ان وغفويږي یقین کوي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی او برابر دی طرف رب د دیونه و اما الذين كفروا کسان چې کافران دي فیقولون نو ویغی ماذا اراد الله بهذا مثلا چې صحیح اراده کړی د الله تعالی په بیان د مثال سره ماذا اراد الله بهذا مثلا صحیح اراده کړی د الله تعالی په بیان د مثال سره نو الله تبارک تعالی امتحان کوي د مثال په وجه باندې مؤمنان مسلمانان کله چې الله تعالی مثال ذکر کړي نو مؤمنانو مسلمانانو عقیده دار چې دا مثال حق دی الله تعالی تر طرف نه راغلی دی نو حاصل لا شو چې په مثال سره تمیز او فرق د خلکو معلومیږي نو مؤمن مسلمان د مثال تصدیق کوي او کافران چې هغه پر الله تعالی باندې اعتراض کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا الله په دې بیان د مثال سره سې اراده کړې ده دا یو لرا لګل نو دا دویم دا دویم علت شو حکمت شو دغه لپاره الله تعالی مثال لري لپاره را لګي یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا بلارکی پری مثال سره کثیرا ډیر خلکو درا و یهدی به کثیرا او لار خودنه کوي فدی سره ډیر خلکو ته یذل به کثیرا ويهدي به كثيرا ماذا اراد الله بهذا مثلا دغه یو ټکی دی دی کې لږ وضاحت کو اراده لفظ اراده صفت د مخلوق هم دی او اراده صفت د الله تعالی هم دی دوانو کې فرق دی اراده چې راشي په صفت د مخلوق کې نو اراده ویل کېږي میلان د زړه ته چې یو طرف ته زړه مایل شي نو کله بیا هغه مقصود حاصل شي او کله حاصل نشي حاصل دا چې اراده چې په صفت د مخلوق کې راشي نو مراد تنه میلان د زړه خو کله په دغه میلان د زړه کې تخلف راځي او کله ناراضي یعنی کله حاصل شي او کله حاصلېږي نه او کله چې اراده په صفت د الله تعالی کې راشي نو دا غینه تخلف او خلاف کار نه واقع کی دیو جن الله تعالی وی یفعل ما یرید الله چې د څه اراده وکي نو الله تعالی کوي او فعال لما یرید یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا گمراه کوي په دغه مثال سره ډیرو خلکو لره نو هدایت کوي لارښودنه کوي په دغه مثال سره ډیرو خلکو ته یذل به کثیره و یهدی به کثیره دا دویم حکمت د مثال بیانېږي ډیر خلک په بیان د مثال سره هغه بيدینه شي گمراه شي او ډیر خلک داسې چې په بیان د مثال سره هغه هدایت عمومي هغه هدایت عمومي دیده که یو سوال لازی او داغی جواب سوال دا راځي دې دې کې یو ذل نسبت الله تعالی ته شوی دی هر کله چې الله تعالی خلق گمراه کوي نو بیا الله تعالی مطالبه ولي کوي د خلکو نه د ایمان یو ذل به کثیره الله یې گمراه کوي نو بیا الله تعالی مطالبه ولي کوي د خلکو نه د ایمان دراوړلو مفسرینو جواب ذکر کړی دی په دې دی کې مراد د دې نه حدوث زلال نه دی بلکې مراد درې نه دوام دی نو مراد معنا ودا کوي یذل به کثیرا دا نه چې گمراهی کې گمراهی پیدا کوي الله تعالی د مثال په وجوانه په ډیرو خلکو کې دا معنا نه ده بلکې یذل به کثیرا معنا دار چې گمراه فاتکی ګر د مثال په وجوانه ډیر خلک گمراه پاتې کوي د دې نه مراد دوام علی الضلالت مراد دی یعنی گمراه ساتي گمراه پاتې کیږي د مثال په وجه باندې ډېر خلک دوی معناو په سرین ذکر کړی دا یذل به کثیره یظهر یظهر الله تعالی به او ضلال کثیر من الناس الله تعالی ښکارا کوي د دې مثال په وجه باندې گمراهي د ډیرو خلکو گمراهي پکې پیدا کوي نه گمراه خود مخ کې نه دی خو د د چې کم گمراهي ده نو هغه گمراهي الله تعالی را ښکارا کوي د خلکو خو لیکن کله چې په قرآن باندې اعتراض وکړه په الله تعالی باندې اعتراض وکړه نو مخکې ګمراهي پټه او سره ښکاره شوله تفسیری مواردی دغه لیکلی دي ډیر بهترین جواب یې کړی دی وما یضل به الا الفاسقین او نه گمراه کیږي په دغه مثال سره الا الفاسقین او نه بلاری کوي په دغه مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان خلق کم خلق چې د الله تعالی نافرمان دي نو هغه په خپل په بیان درغه مثال سره هغه گمراه شي او ما یذل به الا الفاسقین الا الفاسقین فسق څه ته ویل کی فسق ویل کیږي په اصطلاح د شریعت کې وتل د طاعت د الله تعالی نه او د طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من وجهین یا من کل وجهین دا زده کوي قرآن کریم کې او دا ډېر کرته راځي د الله تعالی د طاعت او د الله تعالی د پیغمبر د طاعت نه وتل من کل الوجه یا من وجهین چې دا من وجهین وي نو دې ته ویل کېږي فسق د مؤمن مسلمان او من کل الوجه چی نو هغه ته فسق د کافر ویل کی لنډه دا شوله اطاع فسق ویل کیږي وتل د اطاعت د الله تعالی او د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بالکلیه دا کفر دی چې بالکل د الله تعالی د اطاعت او د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وځي دویم دی وتل د اطاعت د الله تعالی او د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من بعض الوجوه لکه مونږ د چاونه کنو ټول دا ټول نه پرمانه خدای الله نه دی کړی خو لیکن دا یو نه پرمانه وکي نو دې یو ته فسق د مؤمن وای او دویم فسق دویم ته فسق د کافر ویل کی بیا اس فاسق او یو دی یو فاجر دی بل فاسق دی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړی دی وای کوم یو انسان چې ګناه کبیره کوي او د هغې نه توبه نه وباسي او یا په وړو ګناهونو باندې همیشوالی کوي اصرار کوي په وړو ګناهونو باندې دغه واړه ګناهونه یا غټ ګناهونه دا عادت وګرځي نو دې ته فاسق وایي تفسیر مظهریم دغه لیکلی او کوم کس چې د پیسق کار کوي او ګناه علانیه ګناه کوي په جرأت سره کوي په جار سره کوي په ډاګ او په ښکاره باندې کوي نو هغې ته فاجر ویل کی معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله دغه لیکلی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین د نبی صلی الله علیه وسلم امت به معاف کیږي مګر هغه خلک چې هغه په جهر سره ګناه کوي په ښکاره باندې کوي بیا مفتی شفیع مفتی رش نامت صاحب رحمه الله د هغې په دې باندې مستقل رساله ده ګیر خریل دا داسې ګناه ده چې دا ښکاره ده الله تعالی داسې انسان نه بخي بیا نه یې معاف کوي دا د الله تعالی د پیغمبر په سنتو پسې پیشاړی کول یو ورځ نشي دو ورځې نشي بلکې ټول عمر دا کار کوي و ما یذل به الا الفاسقین او نه گمراه کوي په بیان دغه مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان خلق نافرمان خلق په حدیث کې پنځو حیواناتو ته په واسق ویلی شوي دي دیو جن حدیث کې راغلی دي چې په حل او په حرم کې د هغې قتل جایز دی وجل یې پکار دی ځکه هغه اذیت ورکوونکی د انسان ته یو په هغې کې مار دی په واسق دی ده او دویم لړم دی مار لړم بل کارغه دی بل منګک حمله کوونکی سپی او بل ټپوس دا سیزونه په حدیث کې راغلي دي صحیح حدیث کې چې دا دې ته په واسق ویلی شوي دي حیوانات په حل او په حرم کې ردې وجل جایز دي وما یذل به الا الفاسقین یو خبره کو اسباب د فسق په قران کریم کې کم بیان شوی اسباب د فسق نو دا یو څو اسباب در ځان سره یاد کړئ یو تولی او اعراض کول د ایمان نه او د اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مختصر وایو آیاتونه نه راړو سوره آل عمران دوا اتیا نمبر آیت کې وراشي دویم فیصلې نه کول په ما انزل الله باندې دا سبب دی لپاره د فسق سوره مائده و څلوېښتم نمبر آیت کې وراشي دریم منافقت دا سبب دی لپاره د فسق سوره توبه و شپېتم نمبر آیت کې وراشي څلورم کفر کول سوره نور کې وراشي 55 نمبر آیات کې پنځم مسلمان ترک د زنا کنزل کول یعنی بدنامه لګول پر زنا بغیر د ثبوت نه سوره نور کې وراشي څلورم نمبر آیات کې شپږم سبب د فسق ضرر ورکول کول کاتب او ګواه کوونکي ته څوک چې ګواه لیکي سورې بقره کې وراشي دوه سوه دوه اتیا نمبر آیات کې وم تبدیل د شریعت د الله تعالی د الله تعالی قانون بدلول د الله تعالی نظام د الله تعالی یو حکم بدلول سورة البقره کې وراشي نه پنځوستم نمبر آیات کې یو کم شپېتم اتم حلی کول په احکام شرعیو کې د الله تعالی په احکامو کې حلی کول سوره اعراف کې وراشي یو سل پنځه شپېتم نمبر آیات کې چې دا سبب دی لپاره د فسق نهم ذبح په نصب او استسقام بالازلام قسمت معلومول په غشو سره او په درگاهونو باندې د غیر الله په نوم باندې ذبح کول سورې مائده کې وراشي دریم نمبر آیات کې لسم په وخت د ذبح کې د نوم د الله تعالی قصدن پرې خودل د الله تعالی نوم په ذبح باندې نه کول نه لوستل دا سبب دی لپاره د فسق سورة الانعام یو سل یویشتم نمبر آیات کې وراشي نو دا اسباب د فسق چې هغه په اختصار سره ذکر شول ترجمه ته بیا وکشي ان الله لا یستحی ان یذری مثلا ما بعوده یقینا الله تعالی حیا نه کوي شرم نه کوي چې بیان کیو مثال ما بعوده فماشی سره فما فوقها چې څه شی اراده کړی دی الله تعالی په بیان د مثال سره یذل به کثیره گمراه ساتي په بیان د مثال سره ډیرو خلکو لره گمراه ساتي یو معنی دا شوله دوی معنی دا شوله یذل به کثیره گمراهی ښکاره کوي الله تعالی په بیان د دغه مثال سره د ډیرو خلکو ویهدی به کثیره او لارښودنه کوي په بیان د دغه مثال سره ډیرو خلکو ته وما یضل به الا الفاسقین او نه بلاری کوي په دغه بیان د مثال سره مګر نافرمان خلک نافرمان خلک هغه ده الله تعالی د لارې نه چوتی د الله تعالی د اطاعت نه وتی د الله تعالی د پیغمبر نه وتی عام خلک معنا کوي نه ګمراه کوي په دې سره مګر فاسقان نو فاسق خو د عربی لفظ دی پښتو ترجمه هغه خلک چې هغه وتی د الله تعالی له تابعدارۍ نه او هغه خلک چې هغه وتی د الله تعالی له پیغمبر د تابعدارۍ نه عام هغې ته څه ویل کېږي پښتو کې نافرمان خلک الله تعالی دې موږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان فرمان بردار جوړ کړي